الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم علوم القرآن کې د علوم القرآن تعارف بیا په دغه علومو کې د بعضو مباحثو تفصیل شروع شوه وهي انزال او تدوین په دې خبرو شو اوس د قران متعلق یو څو معلومات او اصطلاحات آیت قران کې راځي ستویل کی آیت معنا دا علامه او نشانی او آیت کله دلیل تم وای خو قران کې آیت مطلب دغه علامت او نشانی ابن جریر تفسیر ابن جریر کې وای آیت ستوي ان تكون سميت آیه لانها علامه دیتا آیت دیو جنوی چې دا علامه ده او یورف بها تمام ما قبلها و ابتداوه آیت تم آیت او علامه ذکر ویل کی چې په دې سره ابتدا او انتها معلومیږي که آیت شروع دی یو خبره آیت راغې مطلب ختمش خبره ختمش جمله ختم شو او د بلې جمله ابتدا شو دی وجنه دیتا آیت وی علامت وی نشانی وی بل بیا دویمه خبره ده چې د قران آیاتونو تعداد څومره دی بیا قران کې مشهور خو دا ده چې هزار چې سو چیاسټ خو دا د تحقیق قول نه دی تحقیقي قول دا نه دی په دې کې بیا شمیر کې مختلف اقوال او د شمیر د مختلف اقوالو وجه یو خو پکې دا و چې مونږ سوره فاتحه کې ویلو تسمیه ده نو تسمیه دا بسم الله دا د هر سورتی صدا کنه چا چې غنلې د نه یو سره شمیرلې زموږ د احناب په نس باندې چونکه دا بسم الله هو یو حصہ د سورته نحل د آیات جز ده او خو بس هغه آیات کې راغی د سورتی سش الت سورت منس کې راغلی دی دویم د ټول مجموعي قران یو ځل آیت ته نه یو ځل بشمیر لیکي نو په دې وجه هم تعداد کې فرق خو دلته اوس 1900 چورنمه کې پاکستان اخباراتو کې یو اعلامیه جاری شوه و روزنامه پاکستان او د سينورو کې او د پاکستان مذهبي امور د طرفنا چې قرانونه اکثر چاپ کیږي په دې کې د آیتونو د تعداد اندراج صحیح نه ده نو بیا هغه مذهبي امور د تحقیق مطابق هغوی دا اعلامیه جاري کړه چې د قرآن د آیاتونو تعداد زموږ د مذهب حنفي مطابق دا د اصل کې 6000 236 آیاتونه دي د تعداد چا د دینه کم زیات ویلې ده خدغه د یو تحقیق مطابق ده او دا کم چې مشهور دی 6666 نو دا مشهور قول دی خدا محقق قول نه دی 6000 236 د آیاتونو کې بل خبره اول نازلی دن کې صورت کم ده دا یو خبره او اولنی نازل شوی آیتونه کم دي صورت یا آیتونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف مسلم روایت چاغوی انزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو ابن 40 نبی علیہ السلام باندې وحی 40 سال عمر کې شوی فمکث بمکة ثلاثة عشر ثلاث عشرة سنة دیارلس کاله مکه کې تیر شوی ثم امر بالهجرت فهاجر الى المدینه هجرت حکم شو هجرت مدینه ته شو نو فمکث بها 10 سنین لس کاله تل تیر شو ثم توفي وهو ابن سلا سلاسا وسیتین نبی علیہ السلام چې وفات کړي نو 63 سال قران چې پکې نازل شوی خدا مونږه اصولی تفسیر کې ویلو چې دا چې کله کسر نه ویل کېږي نو څومره ده تیز کسر چې ویل کېږي بیا څومره ده هغه 22 سال ها پنځه میاشتې او 14 دن اصل تعداد دقه ده د حساب مطابق ده د نیلوی صاحب رحم الله د تحقیق مطابق اصل روزي دا جوړي خو بهر حال د 23 ساله دوران نزول وحی کې اول ما نزل سره اول سنازل شوی پدې کې مختلف اقوال یو قول پکې دا ده دا با تاسو ترازی چرته لکه زمحشری وای کشاف والا چې واکثر المفسرین علی ان الفاتحه اول ما نزل فاتحه ول نازل شوه دغرنګ اکثر مفسرین قول له چې سوره علق اول نازل له او دا غیم پینځه آیاتونه او بل قول پکې دا ده چې سوره مدثر اول نازل له دا درې قولې دې کې تطبیق دا دی شان ورشا کشمیر رحم الله او دارنګ قاضی ابوبکر دوی دا تحقیق کړي چې اصل خبره دا ده اول نازل شوی آیاتونه د سورته علق دي دا اول ما نزله سوره علق اول نازل اقرا دا مشهور قول دی او صحیح قول پاتې شو د فاتحه متعلق چې کوم روایت نو سندن هغه کې کمزوري ده دغه روایت کې کمزوري ده او کو تدبیقی سړی کوي نو داسې کیږي چې اول ما نازلا سورته علق 15 آیاتونه دی اقرا نو په دغه اعتبار چې اول آیاتونه کم نازل دي نو هغه سوره علق ده خو اول مکمل صورت چې کم نازل ده فاتحه ده اگر چې علق نه رست راغلی ده هو مکمل صورت اول کم نازل ده فاتحه ځکه چې زمونږ د ترتیب نزولی مطابق کوم چې سیوتی نقل کړی دی او زمو مشایخ په اعتماد کې همون چې کوم په دې بیاس کې زمو خلاصو کې زمو شیوخ کم ترتیب نزولی وای نزولی ترتیب داغه د کم چې سیوتی را شروع کړي دي نو زموږ د مشایخ او اعتماد په سیوتی په ترتیب باندې دي ناغه د سیوتی په ترتیب او زموږ د مشایخ اول سوره اعلی بیا قلم بیا مدثر مزمل مدثر فاتحه ترتیب کې خو پینځم ده خدا دا چې دینه دا مخ کې کم سلور صورتونه نازل دي نو دا پوره صورت نه دی نازل دا د سوره علق پینځه آیاتونه د بل صورت د بل صورت نیم نیم آیاتونه پوره نه دي او اول مکمل صورت ټیک شو فاتحه شو نو چا چې دیتا اول ما نزل ویلې په دې اعتبار چې مکمل یو ځل یو صورت نازلی نه فاتحه ده نو صحیح شو پاتې شو دا چې صورت مدثر اول نازل نه نو دا دې تطبیق دا ده چې د فترت وحی نه بعد اول ما نزل صورت مدثر منځ کې فترت وحی راغلی ده وحی بند شو څه وخت لپاره چې بند شو نو دا غینه بعد اول کم نازل شو سوره مدثر نو دا د دې درو اقوال منځ کې تدویق په دې طریقه شو ځکه سړی کله کله ګوري نو تشویش کې شي چې لکه اوس خو مشهور هم دغه د سوره علق بل خبره دی کې دا چې آخر کم آیاتونه یا سورتونه نازل دي ټولو نه آخر نو پای کې هم دقه سګن اقوال مختلف اقوال یو قول پکې دا دی بلکې د صحابه کرامو نه راغلي دي په دې کې دا اختلاف برای ابن عازب رضی الله عنه وای وای آخر آیه نزلت یسألونک قل الله یفتیکم فی الکلاله دا وی اخیری آیات د سورته نساء دغه رنگ دویم قول بکې د ابن عباس رضی الله عنه ده او ای اخر اخ اخر آیات آیت نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت الربا د سود آیات سود حرمت چې پکې دا اخیری ما نزلت عمر رضی الله تعالی عنهم دغه قول له چې ان اخر ما نزل من القران آیه الربا دغه رنگ د ابن عباس رضی الله عنه یو بل قول چې دا آیت اخر نازل له وتقو یوما ترجعون فیه الی الله دا آیت او دا ابی ابن کعب رضی الله عنه قول له او ای اخر ما امام زهری مشهور محدث شهاب الدین زهری هغه وی د عرش نه اخیری نازل شوه آیت آیت المداینت ته آیت المداینت پیژنې کنه مداینت معنا آیات طویله د سوره بقره پورا تقریبا یو رکو ده هغه ته آیت مداینت دا مختلف اقوال دې کې ابن حجر اسقلانی بس یو تدویق کړی دی او اصل کې د قران پاک اخیری آیاتونه چې نازل شوي دي د سورته بقره 15 آیاتونه دي 15 آیاتونه د سوره بقره د 278 نه 282 پورې دا آیاتونه 15 دا نازل دي او دغه آیاتونه د ربا او د دین متعلق دي د ربا او د دین نو آیت د ربا هم پکې راغی او مداینه هم پکې راغی دا لکه اخیری نازل شوی او وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله نو دا د دې آیاتونو آیات ربا اختتام کې نازل نه نو ابتدا په آیات مداینت ده ربا ده او اخر کې وتقو یوم ترجون فی تدویق پکې وشو چې دا ټول په یو ځای نازل نو چاته یو راغسته ده چا بل ویلې چا بل ویلې پات شو هغه د برای ابن عازب رضی الله قول سره سکه چې وای د کلاله حکم اخر کې راغلی دی نو داغه دا جواب چې د میراث متعلق اخیری حکم حکم د کلاله راغلی میراث کې اخیری حکم مجموعی طور اخیری نازل د بقری 15 آیاتونه دي چې کې آیات الربام ده مداینتم ده وتقو د آیاتم ده او د کلاله متعلق چې وای نو دا د میراث احکام خو ډیر دی قران کې کنه نو اخیری حکم پکې دا راغی دا د میراث په اعتبار اخیری حکم ها بیا د قران بعضی آیتونه دا خپل نمونه دي مشهور لکه آیت مداینت آیت مداینت هم دغه آیات طویلم متویلی کی د سوره بقره وګورئ آیات چې مداینت پکې اذا تداینتم بدین الاجلن مسمى او دا آیات داسې کمالی دی چې دا تقریبا په 23 احکام مشتمل 23 احکام چې چا سره نوٹ سینو هغه کې دا 23 مون ټول لیکلي بیا ګوره افضل او اعظم آیات په قران کې هغه آیت الکرسی ده دې ته اعظم او افضل آیات ویل کی او دغه حدیث کې راځي د ابی ابن کعب چې ورځ ایمان نبی علی السلام ته پوسو کو یا با منذر دا د کنیا اتدری ایو آیت معک اعظم د خدای قران قاریو کنه قران حافظو تا سره په قران کې اعظم آیات کم یو دی قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی ده قال فضرب فی صدری ادا سیدی سینه کی واله خوشاله نه او یما ته وی چې علم د مبارک شاه یعنی خبره صحیح ده اعظم آیات دغه رنګ د معلوماتو حوالې سره یو څو خبرې نورې دا د قرآن تهذیب تهذیب القرآن حزب احزاب حزبونه دی قرآن کې احزاب دی قرآن کې چاغې ته مون خلق منزل وایو قرآن کې منزلونه سو منزل دي و دا و منزله قرآن کې دي او دا منزلونه در اصل څنګه جوړ شوي دا د صحابه کرامو او د سلفو د تلاوت افتوار مقدارو چا چې با قران افته کې ختمو نو په دې ترتیب به ختمو یو سړی وایي چې زه قران افته کې ختم کم نو دا یو یو حزب دی او منزل دی وی روزانه وو منزلو کې به ختم شي وو ورځو کې پای کې اولنې منزل د سوره فاتحه نه نساء پورې دی کې دا سلور سورتونه شي فاتحه بقره ال عمران نساء دی سورتونو لاندې به قران کې سلی کړي منزل 1 یار عربي چاپ شوی کتابونو کې بسې حزب او مخه ته 1 دا اولنې منزل دویم منزل د دې د سورته مائده نه توبه پورې ده دا پنځو سورتونو باندې مشتمل دریم منزل یونس نه نحل پورې و سورتونه دي سلورم بنی اسرائیل نه فرقان پورې بنی اسرائیل تا فرقان نه سورتونه دي بل منزل پنځم شعران یاسین پورې یوله سورته دي شپغم صافات نه حجرات پورې دیار له سورتونه دي او اخیری وم سورت قاف نه ناسا پورې 25 سورتونه دي ورکه دا و منزل شو سپارو والا خبره سیباره 30 دي که سلويخ دي د اهل سنت او دا شیعو منځ کې اختلاف اصل خبره دا ده چې دا 30 سپاره منسوسی شې نه ده نه دا احزاب منسوسی دي ښا دا منسوسی شې نه نه دي چې یعنی دا د الله د طرف نه او یا د نبی علی السلام د طرف نه و منزله قران ورکړې شوی دی یا دیر سپاره او سلویخ سپاره ورکړې شوی نه قران چې الله رسول له طرف نه امت ته ورکړې شوی دی نو هغه 114 سورتونه دي بس 114 سورته بس چې شروع د فاتحه نه او اختتام په الناس بس دا سپاره او احزاب خروستو د تلاوتونو مقدار ده صحابه کرامو کې بازو وور وزو کې هفته کې قران ختمون او حزبتي جوړ شو منزلونه چا چې په میاش کې ختمون هغه نه 30 سپاره شوي بازو 40 کې ختمو خو اکثریت سو د میاشتې مقدار په میاش کې قران روزانه یو سپاره بوا نو دا سپاره جوړې شو بعض صحابه کرامو 40 ورځو کې ختمو خو بعضی واوی ناغي هغه حساب ځان لسو جوړ کړو 40 ټوکړې جوړ کړو دا شی دی اصل کې شیو ته بل شی جوړ ک او اینه سپاره سلويخ دی او لس سپاره دا د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها چيله خړلې دي دا څه غیا و چې خوړې چې لوي سپاره و خوړې لاس دا دشمنان دي کنه د صحابه کرامو خاص کر د ام المؤمنین او د قران نو قران کم کو پچې راواړو لا په ام المؤمنین ام المؤمنین پلار خو هغه سړی دی چې هغه قرآن محفوظ کړی دی صدیق او صدیقه هغه خلق دی چې قرآن محفوظه یې ضایع کوي نه دا به تاسو ضایع کوونکی یې ضایع کوونکی خود دوی دي چې دوی وایي اصل قرآن دا نه دی دا شیو عقیده ده اصل قرآن دا نه الکه اصل څه شو اصل قرآن علی سره وو علی نبیا حسن حسین او داسې دی دولو سه امامانو کې چلے ده الکنو اوس شو وی غزان سرا دولسم امام امام غائب غار ته وړي دي ظالم نه ده ها سونه لوی ظلم یو کو امت نه قران یو ځان سره غار ته امت بغیر قران پرې هر ظالم نه ظالم ته ځکه وایو چې هغه دولسم امام شته دی نه عددي دروغ دي نو ځکه وته ظالم وایو کوي نو بیا هم نه بیا خو بزرګو څوک کنه امنونه مون د دې عقیده وا او نن به خبر آرام شي په سوره بقره دې درس کې دې اوس لک سات بعد دا تفرینه بعد چې د دوی عقیده د امامت ته دولس امامان او د دوی دا امام دوی دا مقرر من الليل منسوسی نو د علی رضی الله عنه اول امام غنی نه پسې بیا حسن دی بیا حسین دی بیا د حسین رضی الله عنه زوی زین العابدین زموږ د سنت علما دي خدا ټول خو دی په ځان خپل نمونه یې خېدي بیا دا سر راځه راځه چې کله یو لسم امام ته خبر اورسېدا د دې دی اولاد کې نو داغه نارینه اولاد نو شی ګډ وډ شو یو خو دولس امامانو عقیده وکړه چې دولس امامان به ادا غا یو لسم زوی پیدا نش چې زوی پیدا نشو دی دا خو زمون ټول د شیعت بنیاد تباش سچلو کو د حرامیانو دا عقیده جوړ کړه چاو دولسم پیدا شوو خو پیدایش سره بیا غیب شو امام غایب یک ادوله سمه داسې جوړ کړ الکه څه شو امام غایب الکه سره غیب شوی دی وی دا یزید پسې تللی دی هغه حسین شهید کړو الکه نو دولسم یزید پسې لاړ نو یو لسمر پسې ولې نه ته او سره جوړا وا کيریدته هغه لسم ورپسې ولې نه ته ځکه چې د یزید د دی په خیال د یزید د دی په امامانو کې د کوم امام سره مقابله او جنگ راغلی دی حسین رضی الله عنه سویم دی دریم دی کنه ستاسو د عقیده مطابق جګړه تاسو د دریم امام د یزید سره وا نو سلورم ولې غلې ده پنځم ولې غلې ده شپږم دا سزا ور پسې و متم نه هم لسم یو لسم ایس نو یو دولسم را تکړه شو اور پسې دن نه لاړ اس شو او وی الله زمکه کې نه نهسته یا غار ته تللی او دی ور پسې ورننه وته دی هغه پسې ورغلی لکه سونه وخت شو چې یزید غار کې یا دن نظمکه کې روان دی او د مر پس روان دی هغه پسې وی تللی دی او ځان سره هغه اصل قران هم د دی وړي دی د دی قران یې وړي نو غټ ظالم نه دی چې بغیر عمل بغیر د قران نه امت پرې خو تاسو یې پرې خو خاص کر موږ د ضرورت نشته موږ سره خپل شتا اصل خو تاسو نه تاسو محروم کړی دا قران بهرحال خبرم سره پورې کوله دا د دوی عقیده چې 40 سی په لکه هغه 40 شو اصل ویا غال تا هغه سره دی او دا علی سره اصل قران پیغمبر علی لور کړو بخاری کی روایت راځي مغازیو کې شتانور چې علی رضی الله تعالی عنہ نه شاګر تپوسو کو هل معک شیوم شیئون غیر القرآن د قرآن نه علاوه تا سر صداسې څه خاص څه شی شته چې پیغمبر دل درکړي هغه بل بل چا سره ني او ما سره د قرآن نه علاوه دقه قرآن نه علاوه هیڅ شی نشته خپل د اقرار کړي ما ته سو خفیه پیغمبر سنې دی راکړي ا سیوا د یو سو داغه صحیفه نه چې ما سره په دې تور په دې تیکی کې پروت صرف یو صحیفه را سره شته س کاغذ لیکل چاره ته پیغمبر نه ملي کړی دي ا دې تور تیکی کې ما ځان سره خي الله دې رحم وکي پاغه شاګرد تابع او ته خب ما فی صحیفه هاذه صحیفه دې کې سری کې دي شیګانو یې داغه ده او بیا چې هغه سلويخ سپاره قرآنی نو د توري پتی کې کې ناراضي خدا سي کاغذ غونته و دا بس صاحب کرام چرتا اهم روایت احادیث اقوال پیغمبر نه لیکل نو سپانه کې لیکلیو نو تپوس کې چې د صحیفه کې سړي وې دې کې دیاتو ذکر ده دیتونه سمري د دیت تفصیل دارنګ غلامان آزادولو متعلق خبرې دا سو احکام دي پکې خبره علی پخپلا رضی الله عنه حل کړي اشتره بخاری روایت نو دا خبره چیرې اصل قران او پټ قران غالی ته ملو او امام غائب سر دی دغه عقیده مونږ نه منو دا دروغ دی ټول سپاره نه د ابو د ام المؤمنین چيله خړلې دا رواج چا جوړ کړی دی دا د دې کتابونو کې دی د شیعو او د شیعو په کتابونو کې دا خیر سره د دې راوي سوګ دی پیژنې محمد بن مروان سودی صغیر ازان سره یاد کی یو محمد بن مروان سودی کبیر دی دا مراوی دی یو محمد بن مروان سودی صغیر دی دا تقیباز شیعه دی دا راوی د چې کله سنیانو ته براته ځان به سنی کو روایت به پیش کول او چې کله به اخوالاړ شیعه او تنو بیا به شیعه نو د 40 سپارو والے روایت محمد بن روان سودی صغیر د شیعاګانو په کتابونو کې اشیاء راوی دی هغه دا شی جوړ کړي او دا سودی صغیر یا ساته دا به دو دریو زینو کې مونږ وایو چې په حدیثو کې دا دا احادیث د دن روایت اهل بدعت پاغه باندې استدلال کوي د سودی صغیر پر روایت خو بهر حال خبرم دې پوره کوله چې د سپارو دا اندازه چې دا منسوسی نه ده دا خو د صحابه کرامو د سلفو د تلاوت مقدار ده نو مشهور مقدار دا ده چې هغه بیا کلا حجاج ابن یوسف قران باندې مزید کار کاو دغه چې د قران جمع خو یو ځل نبی علی السلام وکړه چې محفوظ شي دویم کتابی شکل کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه دریم عثمان رضی الله تعالی عنہ په یو قرت باندې برابر ک قریشی قرت دغه لهجه بیا یو وخت کې قران کې کار شوی دی او حجاج ابن یوسف کړ حالانکه غټ ظالم خو کافر نو ظالم او کافر نو حجاج ابن یوسف بیا د عجم د پاره دا کار وکړو چې په قران باندې زبر زیر اعراب او دارنګ دا سپاره او احزاب وغیرہ دا دغه په دور کې ولیکل شي حجاج بن یوسف دور کې نو دا هغه وخت نه چې صحابه موجود دي ځکه حجاج بن یوسف دور کې صحابه وو انس رضی الله عنه نور دا صحابه موجود هغه دور کې تابعین او بعض صحابه کرام ناغه وخت کې دا کار کړی دی د کار ته نه چا بدعت ویلې دی داغه نه امت باغې رد کړی دی بلکې تحسین کړي خکاره وک او هغه وخت کې د سپارو دا مقدار د احزاب دا مقدار اعراب وغیرہ د شین هغه وخت کې وشو دغه دور کې صحابه تابعین موجود د خیر القرون نه خیر القرون کې دا کار شي نو هغه وخت نسو دی ها 30 سپارو والا مقدار دی کله شوی 30 سپارو مقدار د اقا وخت نه را نو گویا کې دا هغه وخت نه تر اوسه پورې د امت په اتفاق په سور روان دي تیسی باره خو بیا مې منسوسی نه ده دا دا قران د تلاوت دغی مقدار ده او که چرته 40 وی نو یو تعویل مونږ داو که چې هغه د 40 ورځو مقدار ده او چې کم دوی نه ټول قران سلویخ سی پاره دی او لست ځای شوی دی نوز بالله د شی وقیدان او د شیعو راوی محمد بن مروان سودی صغیر دا روایت جوړ کړي خو بهر حال دغه د سپارو مقدار شي بل د قران پاک د سوراتونو یو بل مشهور یو نمونه دي هغه ویل غواړي پای کې یو ته ویل کیږي سبع طوال سبع طوال سبع طوال څه ته وایي داغه صورتونه دي د قران پاک اولنی او دا د یو صورتونو د مقدار مجموعه ده او صورتونه وګد صورتونه فاتحین علاوه فاتحه چې تلره کې مسلسل د وو سوراتونو ته سبو تیوال ویل کی وګد سوراتونه پای کې بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه د سوراتونه دا سبو تیوال دغه رنگ بل پدې کې مې عین راځي مئن دا کوم صورتونو ته وای المئن دا تقریبا 26 صورتونه دي شپږیش چې کوم او بهش تقریبا سلایاتونو باندې مشتمل سلایاتونو باندې مشتمل صورتونو ته سوي دغه ویل کی مئین مئین کنه مئین وته وی المین مئین 26 صورتونه دي الکه سوره یونس هود یوسف راد ابراهیم حجرات نحل بنی اسرائیل کاف مریم طه انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص او عنکبوت روم لقمان سجده احزاب سبا او فاتر دا دیتا میین وی شپگیش بل یو نوم ده د سورتونو د مجموعه دا د مجموع مجموع نمونه سبا تیوال کلا میین کلا المسانی مسانی وته وی دم د سورتونو مجموعه ده دغه سورتونه دي سور له سورته دي چې په دې کې اکثر وای فرایض او حدود سره قصص او امثال بار بار بیان شوی نو دا واقعیات ورکه بار بار تکرار ځکه وته المسانی وای واقعیات پکې بار بار لکه سوره یاسین صافات صاد زمر مومن اوسات مفصل او دریم قصار مفصل دا دی تجوید مجوید چا کړی نه غي تبا سمخه تراغلی طوال مفصل د سورته قاف نه مرسلات پوری دې ته طوال مفصل وای او دا 28 سورتونه دي او سات مفصل جدي دا د سورت نبانا سورت زحا پوری نبانا زحا پوری شپاڑا سورتونه او قصار مفصل جی دا انشراح نا ناسا پوری اخر دا بیا په حدیثو کې راځي ترمذی وغیرہ کې چې د نبی علی السلام مسنون قرت په منځونو کې کمو ناغه د دې مقدار په اندازې په دې مونږ کې به سوي تیوال وي په دې کې به اوسات وي په دې کې به قصار وي نو داغه مسنون مقدار بیا حدیث کې د دینه معلومي بل یو خبره مکی مدنی سورتونه دام فاتحه کې مونږه مختصر ویلو مکی سورتونه هغه سورتونو ته وای درې قول دی ورکی مکی هغه چې پائے کې سوی خطاب مکه والا وته مکه والا مخاطبي او مدني هغه ته ویل کیږي چې مدینه والا مخاطبي دویم قول مکی هغه ته وای چې مکه کې نازلی مدنی هغه ته وای چې مدینه کې نازلی خدا دو تعریفونه جامع نه دي دریم تعریف هغه جامع ده ادا ده چې قبل الهجرت مکی دی بعد الهجرت مدنی دی او چې ارزه نازي دا خو صورتونو کې نه خو آیتونو کې دا شی بیا کله لکه تاسو ګوره دا آیت د سورته مائده چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دا کوم ځای نازلو دا حجۃ الوداع کې دی نبی علیہ السلام مکه کې دی مینا کې ولاړ دی او دا آیات نازل شي حالانکه دې آیت ته مکی وای که مدنی وای مدنی وی لیکي سورته مائده مدنی دا غي کې اچولې ولی ځکه دا بعد له هجرت ته اگر چې ارزه نه نبی علیہ السلام مکی دور کې دی او د مکې نه بهر اوته دی مثلا طائف یا په سفر دی مکې نه بهر دی او کوم آیاتون نازل شي به مکی دارنګ د دا هجرت نه بعد نازلی نو که نبی علی السلام مکې ته ولی نه راغلی او کو نازل شو د صلح حدیبی په موقع د حجۃ الوداع په موقع دا بسی دا به مدنی وي دا به مکی نه وي نو قبل الهجرت او بعد الهجرت در اصل دا تعریف بیا د دې مدنی مکی علامات علما او د علوم القرآن کې لیکلي علامات یې سي مکی مدنی بسنګ پیج د مکی مدنی پیجنګلو د پاره د علماو س اصول قاعده یا علامات خودلی مدنی صورتونو کې خو هغه دی چې جهاد پکې دا مدنی وي حدود فرایض احکام شرعیه دارنګ مدنی اجتماعي او دولی مسائل یعنی سیاست مدنی چې ورته وایي دا مدنی دارنګ بل دا دی چې په یو صورت کې صحد د حدودونه یا یو فریضه د فرایزونه ذکر شي دا به مدني بل د منافقانو ردوی او داغي اطوار عادات پکې ذکر شي دارنګ بل دا چې پدې کې د مدنی آیاتونه چې اکثر وګدي په نسبت د مکی مکی سوراتونو آیاتونه سه واړه واړه مکی علاماتو کې دا د چې مکی سورتونو کې اکثر سجدی وي دا سجده تلاوت دا اکثر مکی کی دارنګ مکی سورتونو علامه یو دا ده چې په دې کې با کلا لفظ دا کلا لفظ چې دا مکی کی دارنګ په کوم سورتونو کې چې یا ایه الناس لفظ وی او یا ایه الذین آمنو پکې نه بقره کې ناسم دی یا ایه الذین آمنو نه چې صرف یا ایه الناس نو دام د مکی علامه ده خدای نه دادا چې سورته حج دی مستثنا ده دغه رنګ د انبیاله مسالم او د امم سابقه او تفصیلی واقعات پکې نو دا اکثر مکی صورتونه بل دا د چې د سورته بقره نه علاوه کوم صورت کې د آدم او د ابلیس واقعه ده تب مکی سیوا د بقره نه اته مستثنا حروف مقطعات چې د کوم صورتونو په ابتدا کې دا به مکی وي خو سیوا د بقره ال عمران نور اکثر چې وګوره د دوه علاوه نو حروف مقطعات ټول مکی صورتونو سر کې دارنګ د مکی صورتونو یو علامه دی چې د دې په آیاتونو کې اعجاز او اختصار داسې لړن لړن لړن لړن انداز نو داسې اوسو نه خیالامې د مکیو مدنی شو او بیا د هغه تعداد مکی چې دی دا دا د تدوین د لاندې مونږ د قران دنه سم معلوماتي خبره وکړه اوس راځو بل عنوان د علوم القرآن کې تفسیر ستوي وਹੀ باندې خبر وش انزال باندې شو تدوین شو تدوین په زمن کې معلومات رال اوس تفسیر څه ته وایي او دا اهم بنیادی عنوان د علوم القرآن تفسیر مونږ کو کنه دا د قرآن تفسیر دی او دوره تفسیر او نو دا تفسیر څه شی دی یو د دې لغوي معنی دا بل اصطلاحي ده لغت کې د تفسیر ماده دا فاسین را دا د فسر نه ماخوذ دی فسر او باب دی فسر یفسر تفسیرا باب تفعیل د باب تفعیل مصدر دی ستویل کیږي فسر بیان ته وای کشف ته وای خکار کېدو ته وای کولاوي دو ته وای واضح کولو ته وای کشف دغه ابن منظور افریقی لسان العرب کې هم دغه خبره کړې کشف او بیان ته وایي بعض علما وایي چې دا فسر مقلوب دی د سفر نه سفر په معنا د واضح کېدو رڼا خو مطلب یې یو دی وې د دین مفسرین وې علما چې د دین تفسیرم د تفسیرا تفسیرا تفسیرا څه ته وې تبصرا د ډاکټر سره چې کوم ترمامیټری کنه او په دې دا درجه حرارت معلومه تبا نو په دې ترمامیټر کې داسې یو قطره غوندي د وو غونته پارا ها ا مرکری پارا غونته موږ ته په مرکری وته وای دا سیو خطر غونته دا دقه ته سوی تفسیر وای د سرم څه چل کیږي درجه حرارت معلومی ناسکی کشف او وضاحت کوي کنه دغلته ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي تفسیرا په معنا دا تفصیلا تفصیل تفصیل تم ویل کیږي تفسیر اصطلاح کې ستوي اصطلاح کې مختلف تعریفونه علماء کړی دي یو خدغه ابن منظور کړی دی لغوی معنی نه بعد نو بعضی وای تفسیر ستوي التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل کشف المراد عن اللفظ المشکل د مشکل لفظ وضاحت تویل کیږي تفسیر خو لیکن دا تعریف دا سه عام دی چې دا شرعي نه دی اصطلاحي ځکه په دې کې خو کشف المراد عن اللفظ المشکل نه وسوک په خپل رائے مو کی نه تفسیر برای مضموم تنه خارجي کی نو دا ډېر عام تعریف کړي البته قید به وسره بیا لګول غواړي چې معنی صحیح وي کنه چې چرته په صحیح روایت سره نه کوي چا تعریف دا کړی دی لکه یو کتاب دی دا عربو والا التفسیر والمفسرون دکتور الذهبی اوی هو علم يبص فيه احوال القرآن المجيد من حيث دلالت على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية دا معنا دا تعریف دکړه د قران مجید دا دا یو علم دی چې بده کې د قران مجید د احوالونه باس کیږي خو من حيث دلالت على مراد الله تعالی بقدر طاقت البشریه دا الله غ مراد د انساني طاقت مطابق سکول ها هغه واضح کول او معلومول علامه زرکشی البرهان کې تعریف کړي او علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معنيه واستخراج احکامه وحکمه دا الله د کتاب فهم ا کتاب چې په محمد رسول الله سلام نازل دی دا غي دا معنی بیان داغه احکام را استل او دارنګ داغه حکمتونه معلومول نو بس دغه کشف پکې شو کنه کشف او د وضاحت معنی پکې پراته ده دا خو تفسیرو بل دې تعویل تعویل څه ته وایي تعویل دام د باب تفیل نه دی آل یولو اولن په معنا دا راګرځېدو رجوع کول او راګرځېدل تاویل تم تاویل ځکه ویل کیږي چې په دې کې هم دا تاویل ته تاویل دی وجنه ویل کیږي چې دې کې لغوي معنی راړولي لغوي معنی راړول لکه امام راغب اصفهاني مفردات کې وای وای التاویل من الاول اي الرجوع الى الاصل رجوع الى الاصل ته ومنه المؤول للموضع الذي يرجع اليه مؤول وی هغه ځای ته وی چې کوم ځای ته سړی رجوع کوي او دا تاویل لفظ بیا قران کې د خلوی معنی راګرځیدو ته وای په مختلفو معنو باندې استعمال له تاویل کله تاویل تحریف ته وای لکه سورته آل عمران کې چې راځي دلته تفسیرو تاویل تفسیر تاویل کله انجام او نتیجه ته وای نتیجه سوره نساء کې راځي 59 آیات فین تنازعتم وی شین فردو الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا د دې انجام بخي کله په معنی د حقیقت راځي تعویل حقیقت تویل کی هل ينظرون الا تعویلا یوم یاتی تعویله یقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق کله چې د دې خبرې وی حقیقت ښکارش حقیقت هل ينظرون الا تعویلا دوی د حقیقت په انتظار دي مشاهده په انتظار دارنګ یا یوسف علی السلام پلار ته ویلو یا بت هاذا تاویل رؤیا من قبل ها دا زما داغه پخوانی خوب حقیقت ښکارا شو حقیقت ښکارا کېد تاویل کلا تعبیر الرؤیا تم وای د خوب تعبیر نبئنا بتاویله مونږ ته د خوب تعبیر راک توجیه د یو شي د توجیه سره یا مصلحت سره ناغه د موسی او خضر علیه السلام واقع کې راځي چې هغه سکارونه کړیو موسی علیه السلام ته خضر ویلیو سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیه صبرا زبتا تا توجیه او مصلحت بیان کم دا غسه چې تا په صبر نشو کول دغه تویل کی توجیه او مصلحت دا خود د تعویل لغوي معنی شو څو غني معنی دی خودل ته مطلب سره رجوع او اړاول سنا اړاول هغه اصطلاحي معنی کې راشي دا د تفسیر او تعویل دا لغوي اصطلاحي تفسیر ته تاویل هم وی او تفسیر هم وی او دا تاویل د تفسیر نوم دی بس یو شی هما کشف و بیان دی او یا تاویل دی یا تفسیر دی نو دای په نس باندې دا دواړه شی نه یو دی ته وجنا متقدمین مفسرین چې دي هغه تاویل په معنا د تفسیر استعمال کړي نو د تفاسیر نمونه هم دغه سری او دنه چې کله تفسیر کوي نو مونږ کله کله مفسر وای کنه تفسیر هاذه لایا او ای تاویل هاذه لایا تاویل د آیت دا لکه ابن جریر تبری تفسیر ابن جریر دا دا دا تفسیر خپل نوم دی ابن جریر چې وتوي تبری تفسیر تبری مرتوي تفسیر ابن جریر مرتوي خپل نوم د کتاب دی جامع البیان ان تاویل آی القرآن تاویل آی القرآن د قرآن د آیاتونو تفسیر آی القرآن تاویل وګوره دلته په معنا د تفسیر دغه رنگ قاضی بیزاوی والا تفسیر بیزاوی چې تاسو وایي انوار التنزیل و اسرار التاویل اسرار التاویل ویل یا د ابن قتیبه کتاب دی تفسیر دی تاویل مشکل القرآن تاویل تاویل مشکل القرآن امام ماتوریدی تفسیر دی تاویلات القرآن وتویا تاویلات اهل سنت نو تاویلات په نوم باندې او تاویل په معنی دا تفسیر دی دیو جنا د ابن جریر چې کله تفسیر کوي خپل تفسیر کی نو دیبا د یو آیت مطلب چې بیانې نو سوي وی تعویل هاذه الایا د دې آیت تفسیر دا دی تعویل هاذه الایا د دې آیت تفسیر دا دی نو تعویل په معنا د تفسیر دی لکه نبی علیہ السلام ابن عباس رضی الله عنه ته دعا کړې و ناغه دعا کې د الفاظو کنه اللهم اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل عالم التاویل څه دی تفسیر علم منور کی نو تاویل په معنی د تفسیر البته متأخرین پکې فرق کوي او تفصیل او تفسیر تاویل کې فرق د دواړه د قران د یو لفظ د قران د یو جمله وضاحت وضاحت ده خو یو قسم وضاحت ته تفسیر وي او بل قسم وضاحت ته سوی تعویل وي به کې فرق وک او د مخکینی متقدمین وي یوش تعویل تفسیر یوش د دلیل په بنیاد باندې راجح معنا پرخوستل او مرجوح معنا غسل نه تعویل شي نو مطلب تفسیر څه شو ها تفسیر راجح معنا غسل شو او تعویل راجح پرخوستل او مرجوح غسل خو مرجوح سنا غسل په دلیل څه قرینه او دلیل باندې دا به تعویل شي چا ورکه دا فرق کړی دی چې تفسیر عام طور امام راغب وي دا الفاظ سره تعلق لري او تعویل دا لفظ د معنی سره تعلق لري د لفظ وضاحت تفسیر دی او د معنی تفصیل او مفهوم هغه سي تعویلی چا دا ویلی دي دارنګ چا دا خبره کړې ده چې د قران پاک د یو آیت او د یو لفظ یقینی مراد چې معلوم شي د الله دا بسی تفسیری او کم کې چې مختلف احتمالات دي لکه تاسو ویلي دي اصولو کې کنه یو لفظ ده اصله اغا محتمل د غنو مانو ده غني معنی لري او بل لفظ هغه د غنو معنی احتمال نه لري یو معنی ده بس لکه مثلا ثلاثه قرو د قرو لفظ دو معنی دي دواړه احتمال حیث تم وي طهر تم وي خو باز داسې صریح لفظي چې هغه کې نور احتمالات د مانو نه نو چې دا کم غیر محتمل دی دا به تفسیری او چې کم محتمل دی دا تعویل دی او ثلاثه قرو کې تعویل شوی دی امام حنیفه رحم الله تعویل سوک حیز مراد امام شافعی صاحب سوک نوس د دوی د تشریح چې کم د قرو شوا حیز یا نفاس دی پس قرائن او دلایل وکړه هو دته به تفسیر نه وي دته به سوي تعویل وي ولی هغه تفسیر یقینی مرادی یقینی مراد لکه اقیم الصلاه نو صلاه منز ده بل معنا پکې نه پرتا وب نو وب سدي وب دي ما وب دي بل معنا پکې نه ځي نو د یو لفظ یقینی مراد ته تفسیر وی او کم چې د غنو مانو محتملی او یو احتمال ته یو فقیه عالم والی نه دی ته تعویل وی دا فرق دی ورکی وجه دی چې هغه تعویل یقینی نی قطعی او یقینی نی وایو کنه چې دا د په یو مسله کې امکان دی امام ابو حنیفه رحم الله په دې خبره کې مصیبی او امام شافعی سی مختی خدای امکان دی چې امام شافعی مصیبی او امام حنیفه سی مختی وی اوس د سلاسته قرو د قرو معنا امام حنیفه رحم الله حیز کو تعویل او هغه څوک طهور کو نو امکان امکان ها امکان دا ده چې کې دی شي امام حنیفه رحم الله معنا کې مختی شافعی صاحب مصیبی یا شافعی صاحب مختی امام حنیفه رحم الله نو دا سه چې یو لفظ محتمل د غنو مانو دی او دا غینه یو معنا واغستې شي په اجتهاد سره نو داسي تعویل او چې کوم یو معنا د یقیني نو تفسیر ماوردی والا دا خبره کړې چا دا ویلي چا دا وضاحت کړی ابو طالب ثعلبی چې د یو لفظ معنی چې د کومې د پاره وضع یو لفظ د کومې معنی د پاره وضع دی او وضع بیا حقیقی ده که مجازی ده یو لفظ د پاره وضع دی یا حقیقی معنی وضع ده یا مجازی ده وې دا به تفسیری خدا یو لفظ باطینی او مخفی معنی اغسل چې کم پکې دنه پروت دي د تاویل وي باطینی معنی اغستل اغا تاویل دیو کم چې وضعی دا نو اغا تبصیر دا سیګن اقوال دی خو بس را لند به او دا بس اسانه ده هغه دا ده چې بس د تفسیر تعلق د روایت سره ده نقل سره او د تعویل تعلق د درایت سره ده عقل سره ده بس خبره ختم شي ټولو حاصل آسان ده یو د تفسیر بر روایت بل د تفسیر بر درایت چې تفسیر بر روایتي دا تفسیر ده او کو درایتي نو دا سره تعویل مده حاصل شي کله به مفسر د یو آیات تفسیر کوي په دې کې به نقل راغلی یا به د قران آیتی یا به د نبی علی السلام حدیث وی یا به چرته د صحابین نقل قولی دا څه شو دا تفسیر شو ولی تفسیر بر روایت ته وای بن نقل ته وای بالمعثور ته وایي نو چې کم تفسیر بالمعثور بروایت بالنقلی دا تفسیر دی او کم چې پکې نقل روایت نشتا او بد درایت ته نو درایت کې عربیت امراضی د ګرامر په بنیاد یو توجیه وکړه د صرف نحوی د بلاغت په اعتبار باندې یو توجیه وکړه عقل په بنیاد باندې یو خبره وکړه خو عقل سلیم هغه کې شرطونه دي ای باندې یو خبره وکړه نو درایت د علم د ګرامر د بلاغت فصاحت د صرف نحوی په وجه دارنګ د دا عقل او سوچ او تدبر په بنیاد یو رائے پیش کړ په تفسیر کې دي ته تعویل ویلي د تاویل نو لړن د آیات کې چې تفسیر بر روایت او تاویل بد درایت یا تفسیر بن نقل او تاویل بالعقل دا بس اسانه خبره شو کله چې مونږ بس دوی کنه آسان نو دینا مونږ ته د تفسیر اقسام معلوم شو اوس د تفسیر اقسام ته خبر رااله د دې باز مونږ دا تفسیر لغت کې او تفسیر په اصطلاح کې او تعویل لغت کې او تب س اصطلاح کې دام دې خبره لرا رسول چې مونږ ته د تفسیر اقسام معلوم شي خدایا ساته دا تفسیر بر درایت چره تعویل چره د ته تفسیر برایم وای سوته وای تفسیر برای خو غیر رای نه مراد دا رای نه دا چې محض رای چې لکه څنګه پرویز او څنګه سرسه مات خان او غامدی لګیا دی نه اصل کې رائے نه مراد سي اجتهاد ځکه په خوا متقدمینو کې اصحاب الرائے چاته ویل کېدو اصحاب الاجتهاد اصحاب الرائے من اصحاب الاجتهاد لکه د امام حنیفه رحم الله استادانو کې دی مور ته یې پیسې وغیره پرېښې وې او د ښځې حمل و چې ډېره موده به ځکه کله کله به لوی سفر وي جهاد به دا ماوراء النهر طرفونو ته چې دوی جهاد ته راغلي دا صحابه تابعین دا ډېر لوی وخت دلته تیر کړو ځکه دا بس جهاد پسې جهاد بس را روانو نو دا چې په دغه طرف راغلي دي که نه هغه د عثمان رضی الله دور کې چې پرونو واقع وې چې حذیفه ابن یمان ته واپس لاړ د تدوین لپاره دی باندې د طرف باندې چې دا راغلي د کلونه دلته تیر کړی دي ځکه دا یو ملک نو دا ما وراو نه تمام علاقې چې دا بخارا سمرقند تاجکستان ازبکستان دا ملکونه د دینه بیا راځه راځه د خوراوړه غزنی کابل کابل نه پیښور دا سه زمخ کی دا بنو د علاقې بنا حدیث ابو داود کې بنا نوم راغلی دی بنا منا بنو صحابه مون بنا تلاړو صحابه بنو تم راغلی دا بنو ترپونه بیا د خوا دا پیښور طرف دا صحاب بابا چې ورته وای دلته دفن نه کنه نو دا صحابي دی دی خدا دا چې هغه وخت کې به اجتماعي قبرونه وو ځکه شهیدان به ډیر شو نو چې ډیر به شو نو اجتماعي قبر به ولا جوړ نو هغه صحاب بابا دون او ګد دی چې لکه وې دا صحابي نو صحابي دون او ګد ولې دا د عادیانو اوسه نه دې کې ډیر قبرونه دي دا ګڼ قبرونه دي نو یو پکې صحابیم دفن دی او دا چې سړی کابل ته لاړ شي کنه الته یو دو صحابه دفن دي نو الته ای سره ټول هر څه لیکلي دي نو صحابه چې کابل ترالل تغل ته جهادونه وش نو دو صحابه جدا دفن دي او 70 کسان جدا دفن دي ای اجتماعي قبر ده پای کې مس صحابه او تابعین دي خود به جدا دي چې کمی امیرانو ادا سي جدا دفن الته دا ټول رسلی کړي نو دا د عثمان رضی الله عنه دور کې راغلی دا عثمان رضی الله دور کې نو هغه صحابه کې دو صحابه کرام بیا د پیښور ته راغلي دلته جنگونه کړي دلته ټول بود متو د علاقې تیونی وي نو دا بود مت وغیرہ او تختید دوی دا سه برا د شانګلې سواد تاسو بنیر دغه طرفونو ته وختل دا د بد مت مرکزونو ځکه دا میدانی علاقې تیونی ویني دیو تختیدل غرونو ته اوس هم دی غرونو کې برا بنیر دی شانګله کې دیغه کې د بت مت ډیر قدیم آثار پراتی دی الته تختیل الته چو تختل صحابه کرام دا زه کنټرول کو تابعینو ای چلو کو وسره ای بیا یو زیش بیا پیرالل نو دا دوباره چې پیرالل نو د غریبانو ډیر خراب شهیدان بګې ډیرو شو خو دی بیا ورپسې شروع کړه نو بیا ته تر به تر کړلو عمل کې ته کنټرول کو بیا ورو ورو داسې ورپسې تل بیا روس دورونو کې دا بدمت ختم شو خو بهرحال خبره مې سپورې کوله د پورې چې هغه سفر به ډېر وګدې وي نو په کلونو اوس چې لکه وسړې اسه چکر لا نه کنه چکر خو زر کیږي جهاد لراغلی نو یو یو ځای باندې کلونم لګولې دی او دا چې په خبر تر رسینو سونه کلونه بلې نو دقه سي د د پلارو غالبا تابعو هغه جهاد لراغلی و دغه د عثمان رضی الله عنه جهادونو دور کې چې د خوراغه نو د ملکونو کې جهاد کې مصروف شي چې واپس ته کلونه پکې تیر شي ډیر زیات نو دوران کې د زوی شوه د غټ شوه دی ربیه نومو نو چې دی راغلی دی وری والی دی زوی وروته دی ربیه اچې سار لاړ مسجد ته منزل خپل روزوي نو ربيعه الرای درس کېناس درس ورکو نو جوان له کو شل کالو کم زیات اتلسو کالو درس کو خلق وطنز چې واپس خزه ترغه پوي شوم چې مطلب یعنی زما غمال سنگا محفوظ پات شو غمال ټول په دل غوړو په دې علم کړو نو غربیت الرای د امام منیفو استاد ربیعت الرای دا رای به تولې وي مجتهد دا دا رای نه ده محض رای دیو جن کله دا غیر مقلدین وای کنه رای خو مړه صرف رای ته وای نو رای لسه اعتبار لکه دا دا امرای نه یادې دا سره اجتهاد نو دقه سي تعویل څه شه دی تفسیر ها بر رای من تفسیر بل اجتهاد ته وای د صرف نحوی په بنیاد د عقل په بنیاد د سیاق سباق په بنیاد باطن باندې نظر کول او دا غین سره استل اسرار او رموز دا بسی دا تفسیر بالرای بل اجتهاد تعویل هم دیتا وای او کم چې حدیث قران د صحابي په قول تفسیر چې دی تسوی تفسیر نو ما دینه معلومه شو چې موږ سره د تفسیر بس دوا اقسام شو تفسیر بنیادی طور دو قسمه ده یو ته وای تفسیر بالماسور او دوی ته وای تفسیر بالرای خدای نه مراد مې سي اجتهاد دا مون سره دوه غټ قسمونه رااله تفسیر بالرم دغه شو چې تفسیر بالنقل او تفسیر بالرای نه مراد تفسیر بال اجتهاد د تفسیر بالرای او اجتهاد ثبوت قران سنت نشتاو وګوره مونږ وایو نبی علیہ السلام دعا کړې و الله وفقه فی الدین و علمه التاویل علمه التاویل لیکن او دا ګران کار دی ها دا تدبر فی القرآن ګران کار تفسیر بل اجتهاد بیا ګران کار هر چا کار نه دی چار سوګرا پاسی وای زم تفسیر لیکم او تفسیر کوم بهرحال نو تدبر قران دا غي تر ترغیب ور کړی دی چې تدبر وکړي او دارن قران وی سورته سواد چې کتاب انزلنا الیک مبارکون ها لیدبر آیات دا لیدبر آیات ست اشاره ده دا تفسیر بل اجتهاد ده ولې تذکر اولل الباب دا ګرای دا برستو راشي چې دا تدبر او دا تفسیر بل اجتهاد چې ده دا ګران کار دی نه دی د پاره سره شرایط دي اصول دي هغه شرطونه بیا سره کولی شي او هغه تقریبا سو 14 علوم دي چې هغه باندې پوی دی نه دی به تفسیر بل اجتهاد کولی شي او جټ امی چې الف باتا نه پیچ اسکولی نه دی وی ایس نه نه دی خبر او مولوی صاحب د قران درس کو دی وته کیناز ګران دی که آسان دی آسان دی لقد یسرنا القرآن للذکر دی به ته خپل عقیده والی دی به الله رسول پیجنی له ذکر آسان بدعتي په دین نه پويږي ایسه وای قران ترجمه مکوي تو قران ته مکه نه ګران کتاب دی الکه دا د تدبر درس ته زموږه درسونه دا کوم عوام ته کو دا د تذکر دی دا تذکر دی اون چې سونه عوامي درسونه دا دسی تذکری دوره تفسیر کې بیا هم سنا سره تدبر خبرې وشي علمی ولیکن عوامی درسونه خو صرف څه ده تذکر ده بس غچ دی درس کوون کې درس یې زده کړی دی ترجمه ورزي مولا ده کنه ده خو قران یې زده کړی دی او درس کوي بس زده د زده کړه کافی ده او د اپ چې وتناسه ده د بار د یو الف د زده کړم شرط نشته بچ صرف دا خبره وو لقد یسرنا القرآن للذکر دا تذکر دی او یو دی تدبر علمی مباحث و غیره نو بیا دا ګران کار تدبر ګران د تدبر د پاره شرطونه دی هغه ته تفسیر بالاجتهاد وای دا پاره شرطونه بهرحال خو بهر حال مونږ سره دوه شي نه رااله یو تفسیر بالماسور او دویم تفسیر بالرای خو مو وی چې د رای نه مراد محض رای نه مراد بلکې رای نه مراد سره اجتهاد مراد اجتهاد دی د رای باندې به خبره کو چې دارای غوري بیا دوه قسمه ده یو تفسیر برای مضموم دی او دویم تفسیر برای محمود دی دا موږ چې وته تفسیر بل اجتهاد وایو قران سنت کې ترغیب دی نو دا کم تفسیر به رائے دی تفسیر به رائے محمود چې پاغه دایره کې دنه اجتهاد او رائے کی کما دایره چې رستو برایش علوم دي هغه په دایره کې دن دا به تفسیر بل رائے محمودی او کده دغه شرایط او قیودات او دایره نه بار لګیا دی څه کوي تفسیر بل رائے کوي نو داغه مضموم تفسیر بل رائے دی چې احادیثو کې داغه مزمت راغلی چې نبی علیہ السلام فرمای چا چې قران کې په خپل رائے باندې خبره وکړنو د سره مجرم ګناګار من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبو مقدو من النار هغه تفسیر بر رائے مضمون ته اشاره بهرحال خدا تفسیر بر رائے مضمون کله جوړی انسان کله تفسیر کې غلطي کوي د تفسیر برای محمود نه تفسیر برای مضمون ته لړش لکه سر سید او پرویز او غامدی او دا خلق دای د غلطه سو وجی نه نه یو سو بیا ختمو کله داسي غلطي مفسر نه داسي وشي چې هغه د قران په اجمال نظر لري خو د قران بل ځای تفصیل شوی باغی نظر نه لري غلطي وشي لکه ابن عربي ابن عربي بارکه داوا هغه چې فرعون ایمان قبول دی او فرعون نه دی غر ځکه آل فرعون یو مناطقوم داوي نو آل غرق ته فرعون غرق نه دی وجه دا ده چې د دې غریب د قران په تفصیل باندې نظر نشته چې سوره یونس 90 سوره قصص 40 سوره نازعات 25 دا یاتونو ته نظر نه ده سره به دلته بس آل آل فرعون قتل مذاب مضافونی لای په دې فیصله وکړه غلطی ته وش دا د اشتیا دا سره رائے ده د خو صدا رائے مضمون تفصیل یې ونکت ناغه مسلمان هم کو هغه د غرق نه بچ حالانکه قران سوی ها وادرکه الغرق ها ادرکه الغرق نسجی تفصیل راغی قران کې اوس د دې تفصیل باندې د ابن عربي نظر نه دی یا د مناطق او نظر نه دی او ما قاعده ویل وسو تفسیر کې بقره کې چې جلاء الافهام کې ابن قیم رحم الله قاعده ویل دی یو اهل نه بل اهل دی د کې فرقي اهل مضاف الیه په مضاف حکم کې نه داخل خو لیکن دا آل مضاف مضاف الیه دواړه مراد ممزوج معنی آل فرعون فرعونیان اپ کې راغې ځکه ال تصریح نس موجود دی چې ادرکه الغرقو ادرکه الغرق دیم غرق شوی نو یو غلطی دوش او دا خبره ده فصوص الحکم کې کړه د کتاب او دارنګ د میلی ابن عربی وی هارون علیہ السلام بنی اسرائیل د سخی د عبادت د نو منی کړي او موسی علیہ السلام چې راغې منه کدا ولی وی اصل کې داوا چې هارون علیہ السلام کې بصیرت وکنا اغه چې منی کول لنوي د حلول پاقی دی نه منی کول او موسی علیہ السلام وی ظاهر بینو نوذ بالله د فصوص الحکم کې لیکلي ابن عربي دیو جن علامه زاهبي سیر علام النبلا کې وایي چې فصوص الحکم کفر نه نو دنیا کې کفر بل کم ځای ده ایسا خلاف ده ځکه دا شیخ الاسلام تیمیه د فکر سره ده نه یې سخ خلاف نه یو غلطی دوشي ماوي دمه غلطی دوشي تفسیر کې چې حدیثونه نا واقفیتی حدیث سره تعلق نه مفسر دی خو محدث نه دی غلطی دی وش لکه مثلا تفسیر کبیر والا لوی سړی دی او چې کوم ځای کې د ابراهیم علی السلام واقع ویلې دا د حدیث را نقل کړي د ثلاثه کذبات ثلاثه کذبات چې ابراهیم علی السلام نه ثلاثه کذبات شیو نوس هغه اصل کې محدث نه دی دته کتلی دی خدا عصمت الانبیاء قائل دی پیغمبر څنګه دروغ وای نو حدیث نه انکار کړی دا حدیث صحیح نه دی دا خبره کړه حالانکه موږ سوي کذبات دلته سری دا خو د علم حدیث سره تعلق لري چې دلته کذبات نه مراد سری توریه دي چې ظاهر کذب ښکارې ده هغه توریه وا یا دریم دی چې د عربیت نه ناخبري لغت او عربیت باندې نه پويږي لکه دا معاملې او دا لوبه دا چې دینو سر سید او پرویز کوي دا چلونه کوي لکه سر سید او پرویز دا خبره کوي چې موسی علی السلام سمندر باندې وړید فرعونیان غرق شو دا ولی او د معجزې نه منکر دي منکرین حدیث نه دا تعویل کوي چې دا اصل کې دا سوا چې موسی علی السلام خيارو فرعون غلطي وکړه موسی علی السلام چې کله په دې دریاب تکنه نو بحر قلزم کې آغا آبنای باندې ورغه او فرعونیان په خاک نای باندې ورغه پیجنې خاک نه او آب نه دا په دې وبو کې وي آب نه او خاک نه آب نه دې ته وای د وبو سې حصہ داسې د خشکې ترانه نوتی کله کله دریاب داسیو کې کنه د خشکې سې حصہ کې داسې ورنه نوځي نه وبل کې خیالي کنه اډه بني او کله کله وی خاک نه خاک نه ستوي وب په زیدي خود خشکې سي سده دریاب ته نه نوته ده نو سوزه پورې خشکی د خوچ مخ کې درب لاندې سړې غورځيږي هغه جوري نو موسی عليه السلام په آب نه ورغه په چړ ورغه مړ بس ساده خبره او فرعون په کوم ځای په ډب ورغه ځکه غرق شو معجزې نه منکر دی آب نه یو خاک نه جوړ کړ معجزه نه مني نو دا تعویل کوي سر سید دا لیکلی خپل تفسیر کې پرویز هم دا وایي منکرین حدیث حالانکه مو وګوره دا د عربیت نه جاهل دي او قران هم سوي وجعلنا کل فرق کطود العظیم قران سوي تود عظیم دی دا خاکنه ابنای نه دا تود عظیم او بل دا چې سمندر کې خاک نه یا ابنه یې سکی سمندر کې خاک نه یا ابنه یې کله عام دریابونو وغیرہ کې د سمندر کې حق نه یا ابنه پیدا ک دونه دا حقیقت نه خلاف نو په عربیتی نظر یا د یو بل مثال لکه موسی علی السلام ته وی چې وجستسقا موسی لقومي فقل نظر بعصاکل حجر الته معجزه ده امسا پکانی وخنو دینه بس شي وبروزی او دا سینه وا او اصل کې عربی کې عصا قوم ته وای او حجر غر ته وای نو الله وتوي چې موسی عليه السلام ها فضرب بعصاك الحجر او ضرب عربی کې سفر ته وای سفر ته وای کنه اذا ضربتم فل ارض څنګه عربی جوړ کړه او ای مطلب دا دی الله ته موسی علی السلام ته دا خپل قوم والا او په غر کې بروخي جا سفر وکا وها ایک نہیں دو نہیں بارہ چشمه مل جائیں گے څنګه آرامی تو به وک چې خلک دا ګوري واه واه سره خپل تفسیر بعضی مولا یا تعلیم یافته طبقه اته داسې خبرو لته متاثر شي او عقل خلیه څنګه خبره ده وای عقل بدلی خو دې خو دې قران تباک ضرب د په قران او عربی کې د سفر په معنا راځي خو دغه خپل اصول او قاعده د عربیت کې ها اذا ضربتم فی الارض چې فی سله کې راشي ال تزر په معنا د سره سفر ده دلته فی راغله ده دویم عصا چرته په عربیت کې په معنا د قوم راغله نه ده او حجر چرته غرتا ویل شوی نه هو غټي ته ویل کیږي نو عربیت او لغت نه نواقب دیو جن نیلوی صاحب رحم الله بوي چې پرويز لغت کې वो لغت میں ٹانکا لگاتے ہیں ٹانکا لگاتے اکیدار امی توب دی لغت راوالی اټول تفسیر په لغت چلولې دی هغه چې کوم تفسیر دی په لغت چلول او د لغت داسې تح... تحریفی معنی کوي د عقل مطابق چې عقل پرس وي واه واه واه واه ته خوشاله شي مليان هم بازي ځان سره تفسیری خیاغې نه ګوري ځکه منکر حدیث ناغه لغت کې هغه وی ټانکه لګی ټانکه یعنی دس پکې کوي او معنا دا سیو کی خلک وی وا وا او د خو عربیت لا جوړه بنیادو بس یو خپل تحریف نو دا څه شه ده غلطی په تفسیر کې او تفسیر به رائے سره جوړیږي یا د قران په تفصیل نظر ني یا په حدیث باندې نه دی پوي یا لغت او عربیت نه نه دی غلطی وش نو تفسیر به رائے او کی خدا تفسیر به رائے سره مضموم زکه ده چلته د نور نصوص سره ټکراو راشي او چې کله د نصوص سره ټکراو نو په هغه دایره کې دنو اصول کې دنه نو دا به تفسیر به رائے محمودی نو هغه حدیث قران کې چې کم درای مزمت راغله هغه د تفسیر به رائے مضمون دی او د کم چې ترغیب راغله هغه تفسیر به رائے محمود دی اوس تفسیر برای محمود کم کم تفسیرونه دي تفسیر برای مضموم کم کم تفسیرونه دي او تفسیر بالماسور سدي ان شاء الله سبا وایي